په تفسیر د سورت بقره کې څنګه چې موږ طرز دی انداز دی چې کله یو سورت شروع کو نو داغه سورت ربط او جوړ د مخکینی سورت سره بیانو چې مخکی سورت وی یو خو فاتحه او چې مخکی سورت ونه ربط بیانو بیا دعوه د سورت دعوه یعنی مرکزی مسله په صورت کی موضوع په صورت کی چا د صورت محور وی او د صورت مدار وی او بیا حاصل او خلاصه بیانو د صورت نو یا ټول په یو ځای یا لږ لږ غونډه په داغه ترتیب باندې ربط بیانوم بیا داو بیا تر یو ځای خلاصه ربطونه د سورت بقره د سورت فاتحه سره خو ډیر دي خو زه معمولی او کم او هغه ربطونه چې بیخي ظاهر وي هغه بیانوم نو یو ربط د سورت بقره د سورت فاتحه سره دا دی چې په سورت فاتحه کې تذکره وصول د یوم الدین یوم الدین ورځ د قیامت ورځ د جزا او د سزا په سورته بقره کې بعضی حالات بیانې احوال او احوال بیانې د یوم الدین دویم ربط دا دی چې سورته فاتحه کې ایا کنعبدو تذکره، د اختصاص او تخصیص د عبادت تر الله پورې چې خاص ستا بندګي کوو نه د بل چا او د هغه هم الله را ښوولي وو چې داسې ووایاست، حاصل دا وو چې مستحق او حقدار د بندګۍ زه یم. نو په سورة بقرې کې په دا مسئلې د اختصاص او استحقاق د عبادت دلایل پېش کوي. یواری نه بار بار پیش کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم اعبدوا هغه د نعبدو علی عبادتو عبادت کوي د رب ورسره دلایل ورکړي دي عقلي نو سورته فاتحه کې تذکرہ او د اختصاص او د استحقاق د عبادت شی عبادت خاص دی الله پوری او دا د الله پاک حق وو سورت بقره کې په دې دلایل ورکی پنځه دلایل دي او ما هیڅ یاري نه بار بار دلایل ورکی بیا بیا د خدا راځي دا دویم ربط شو دریم ربط ته دا دی چې په سورت فاتحه کې سوال سویو د هدایت ته صراط مستقیم اهدنا صراط المستقیم سوال سوی وو طلب سوی وو د هدایت هدایت ته صراط مستقیم د سورته بقره په سر کې دغه سوال اجابت دی فذلک الكتاب لا ریب فی سره هدایت غواړي د صراط مستقیم نو صراط مستقیم ذالک الكتاب دی ما غدرت ویلی و چې ابن مسعود سمون قول ولته بدرالدین زرکشی برهان کی نقل کو چی زراعت مستقیم علم د قرآن او قرآن نو هلته سوال چی الله پاک علم د قرآن راکه صراط مستقیم راکه دې صورت په شروع کې اجابت دی دغه سوال صراط مستقیم که غواړي نو او خدغه کتاب کامل کتاب دی د هدایت دی للمتقین دا درې ربطونه سول دویم مغضوب علیهم او دریم ضالین بیان د درو ډلو اجمالا منعم علیهم مؤمنان او د مغضوب علیهم اول مصداق یهود او د ضالین اول مصداق نصارا منعمن علیهم مغضوب علیهم ضالین په سوره بقره کې دغه د دغه درو سره او د تفصیل دی په بیان د امثال او اوصاف او د احکام سوره بقره په اختتام کې تذکرہ او د فروق سلاسو اجمالا منعمن علیهم مغضوب علیهم ضالین سوره بقره کې تذکره ده د دغه فرقو ثلاثو تفصیلا دا څلور ربطونه سول داوا د سورت بقره نو داوا د سورت بقره یو نه ده داوی ډیری دي داوی چې ډیری عربي کې آیت دعا وا وای دعا وا دعوا مفردو دعا وای جماعت دعاوی نه دعاوی دعاوا نو څلور دعاواوی دي یا که په پښتو کې تعبیر کې نوای څلور داوی دي د سورته بقره ان څلور مرکزی مسلې دي پکې یو اثبات توحید دویم اثبات رسالت دریم اثبات د صداقت الکتاب او څلورم بیان دی د ایمان بالآخره یا وای د صداقت د آخرت چې آخرت هم رښتیا دی او راځي به توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخره د صورت دا څلور مرکزی داوی دي حاصل د سورت بقره تر یو ځای پوری دا دی یو ځای پوری یعنی تر شلم نمبر آیت پوری دا دی ان الله علی کل شیء قدیر دا شلم آیت اختتام چې په سر دی کې الله په سر د صورت کې الله تعریف کوي د خپل کتاب په ذالک الكتاب سره بیا ورسو صفات ذکر کوي متقانو چی ایمان بالغیب، اقامة الصلاة، انفاق فی سبیل الله او ایمان په قرآن او ایمان په ټولو کتب منزلاو او یقین په آخرت دا پنځه شپږ صفتونه الله ذکر کړل د متقیانو بیا ورپسې اولایک علی هدن او په اولایک هم المفلحون کې بیان دی د حکم دنوی د دوی او د حکم اخروی د دوی د دنیا حکم دا دی چې علا هدن د آخرت حکم دا دی چې اولئک هم المفلحون په دې پنځو آیتونو کې اول خو تعریف د کتاب تعریف او تعارف دواړه تعریف او تعارف د کتاب بیا صفاتو د متقینو او د هغوی د دنیا حکم او د آخرت حکم بیا ان الذين كفروا سترکو پوری تر ولهم عذاب عظیم پوری چې دوه آیتونه جوړیږي په دې دوو آیتونو کې بیان دی د ښکارا کفارو شکاره کفار مجاهر کافران د شکاره کفار او دا غوی د دنیا حکم بیا د آخرت حکم د دنیا حکم دا دی چې الله د دوی په زړو په دا دنیا کې مهر لګولې دي د دو په وجو باندې مهر دی په سترګو باندې پر دی دي دنیا حکم ختم قلب د آخرت حکم دا چې ولهم عذاب نازل د اخرت غټ عذاب ورته ګوري بیا د ومن الناس تمایت څخه تر اختتام د رکوع پورې بیان دی د منافقینو چې دا پټ کافران دي هغه دوه آیتونو کې بیان وشکارو کفارو ومن الناس بیان دی د پټو کفارو چاته منافقین وایي اصطلاحا د دوی قبیح صفتونه ذکر کوي چې په خوله یو څه وایي په زړه بل څه وایي بل ګنده صفت یې دا دی چې مخادعې او دوکې کوي د الله سره کوي د مؤمنانو سره کوي بل ګنده صفت دا دی چې دوی دوی کې شعور نشته بل دا چې زړونه د دوی په زړونو کې بیماری ده روحاني بیماری ده زړونه یې بیمار دي بیماری د شک بیماری د نفاق منافقت او بیماری د میلان کفارو ته بیماری د میلان پردو زنانو ته وخت کې بوم د زړونو کې بیماری ده بل ګنده صفت دا دي چې اکسیبون دي نو د دوی عادت دا دي چې دروغونه وایي بل ګنده صفت فسادونه بل ګنده صفت چې فساد اصلاح وایي دا د دوی اوصاف قبیحه بیانیږي او نور هم بیا د دوی امثال دی او حکام دی مسدم کما سجد الذي استوقد نارا او کسیب من السماء فی ظلمات مراد و برق دا د دوی امثله بیانېږي نو د من الناس بیا تر رکوع پورې یعنی تر شلم نمبر آیت پورې بیان دی د منافقینو چې د پټ کافرانو وایي چې رحمان او رحیم ذات دی شروع کوم په تفسیر د سورته وقری کې بیا فاتحه مو چې شروع کوم د بسم الله معنا خو نو دا شروع کوم په تفسیر سورته فاتحه کې چې بقره باندې بسم الله وای معنا شروع کوم بقره کې ال عمران کې د شان نساء کې مایده کې پرد ما قاعده کلیه درته ذکر کړی او ترغه د مخه هم بعضی صیفی، بعضی شتائی، بعضی فراشی و بعضی نومی علامہ سویتی رحم اللہ اتقان کی راخی دا دا سور سور کی تقسیم ہو دا حقیقی تقسیم ندی حقیقی تقسیم کی خو اقسام نجم کیش حقیقی تقسیم د سورو داو چې د قران پاک سورتونه دوه قسمه دي یو مکی بل مدنی مکی مدنی د مکیو د مدینی تعریف درته کوم جامع تعریف پاشي خو چایو تعریف کړو چا بل چې مکیا توای مکی کنایي دغه آیت نازل سوی او مکې شریفې کې لسم کال د هجرت لسم تاریخ د ذوالحجې صورت صورت مدنی نه نو ما ته په دې اصطلاح پو کې چې مکی دې تنوای چې مکی کې نازل او مدنی به بس خاص مدینه کې نازل دی نه ده دا شان بقری کی هم فستات القرآن ورته وایې په دې وجې چې دا خیمه ده خیمه ده د قرآن پاک د مزامینو دې صورت لاندې د قرآن پاک مزامین ستا دې لاندې منه دی کې قیامت اثبات، رسالت اثبات، د توحید اثبات، صداقت ستا پکې دی، کتاب، جهاد پکې ستا، تنظیم پکې ستا، آداب پکې ستا، احکام پکې ستا، سیاسیات پکې ستا، اقتصادیات پکې ستا. په دې کې معاملات هم ستا دي کې نور و نور. فستات القرآن دویم نوم د دې سورت دی سینام القرآن په سین په صاد نه سین شین سینام القرآن سینام کل شین اعلاه سینام کل شین سینام وای د شی لوړنه او برنه سیتا په دی وجه باندې د اوش بوک ته سینام وای بوک آی کې د توحید اثبات و او پای کې د معبود باطل ختمول و د الٰه باطل ختمول و خو غټه فتح ده بقره د يهود معبودو عجل رازي د دوی معبودو هغه زبکو زبکو نو غټ غټ کارنامه وسو هره ټوکړه د بل څخه جدا سول چې پر لګډې وای نو د سی ویل کی علم لک علم تر کیف فعل ربک علم پر لګډ دغه شي هاغه علم تر کیف کی علم نو حروف مقطعات نه دي پر لګډ ادا کی علم علم تر کیف زړی اصطلاح کې دی تهرو فعل کې ده ورنه دی خدا اسما اسما اسما دی د حروف تهجو وایم در ترستو حروف ورتوام په زړی اصطلاح کې زړی اصطلاح د کم وخت اصطلاح دغه وخت اصطلاح چې کافیه نه و جوړه جامع الغفور نو مغنی اللبیب پکې نو شرح د ابن عقیل الفیه د ابن مالک معنا چې نه هو مدونه نه وا دا اصلاحګانی نوی جوړی سي چې کلمه درې قسمه ده اسم دی فعل دی او حرف دی اسم دی توای فعل دی تو حرف دی ته در دې اصطلاح د مخوره دې ته چورو فعل کې دا پزړی اصطلاح معنا قبل د تدوین د علم نحوی ازموږ د پښتو په اصطلاح کې اوسم حرف په دغه معنا مستعمل دی دا زړې معنا باندې حرف کلمې ته هم وایو کلام ته هم وایو اسم او فعل ته هم وایو حرف اصطلاحي ته وایو که مثلا وایي چې یو حرف پیدا ولا کوي یا حرف د سره اونوایم حرف دا معنا نه چې د تبمین نوایم الا بنوایم با جاره به نه یادوم نه حرف به نه وایم نه اسم وام نه فعل نه حرف اصطلاحي نه کلمه نه کلام زموږ اصطلاح کې هم دا درته وایم چې د حرف اطلاق کېږي په مطلق کلمې د کزړې اصطلاح کې چې کېدو ځکه خو قاضي بیزاوي وایي فإن تخصیصه به فإن تخصيصه به عرف متجدد تخصیص د حرفون په دې معنی اصطلاحي نحوي چې دا هغه قسم نه د کلمې چې غیر مستقل نه تخصیص د حرف په دې مفهوم اصطلاحي نحوي عرف متجدد دی دا دغه وخت اصطلاح شروع سو لکه وخت چې علم نه مدون سو زړې اصطلاح کې د حرف اطلاق کې دو مطلق پر کلمې باندې خو درته مې وې هم په دې باندې یو سوال دی توای چې هر پر تمام په زړې اصطلاح باندې اسیدی د اسماء نو صفا حدیث کې راځي مشکان شریف جلد اول صفه 186 یو سلش پجتیم لا اقول الف لام میم حرفون الف حرفون الفون معنا مسمى الالف حرفون د الف چې کوم مسما د هغه حرف د لامون چې مسما د هغه حرف د میمون چې مسما د حرف د الف مسما هغه وچه ولاړه لیک ده د مشمان چې په تختی باندې لیک یو الفون دی دا چې ته ولیکې الیفون الف زور ا لام زیر لی پیدو پیشپون الیفون دا اسم یو مسما د مسما یا وچ ولاړ لیکه دا الف حرف د معنا د الف مسما حرف ده د لام مسما حرف د میم مسما مسما حرف ده احمد دولی حرف اسم مسما کې دا فرق چې مسمیا تا حروف دی بسیط مبنی دی اسماء اسماء دی هغه معرب دی مرکب دی د حروف او معرب دی معرب دی په دې معنی چې صالح دی د اعراب په تقدیر ترکب معنا من صالح دی د اعراب معرب په دې معنی نه چې بالفعل په کې اعراب اعراب بالفعل خو مورب کې ال جاری کیږي چې کلا مرکب سي د عامل سره ستا کافیه کیاري کافیه څنګه وای فالمورب المرکب الذي لم يشبه من الاسد مورب مرکب المرکب چې مرکب سينو به اعراب بالفعل پکې اجر کافیه او د بیزایي ولا اختلاف کافیه مورب هغه توای چې مرکب بي یو اسم ک سالی د اعراب خو چې مرکب نی مد عامل د په نظام عرب نو لکه زید په حالت د تعداد کې زید امر بکر قلم کتاب مرکب نه کې د عامل سره کافی والا و دا مرب نه دی بیزاوی والا و صلوه للاعراب کافی کې په کونه معربان کې مرب مسمای مبنیات دی اسامی معرب دی معرب په تقدیر تر کوم معنا من بیا چې دا اسماء دي اسماء چې دا اسماني د حروف تهجیو حروف تهجی ما تلفظ به دا اسمان دي د حروف مبانیو تهجور توای کما بانی یو حروف معنی دي د زا څه معنا ده معنا نه لري دال څه معنا نه لري د یا څه معنا نه لري نو چیش د پاره دی دا دې د پاره چې کلمه ځنې جوړه کړي لکه زیدون عمرو بکر زا دال یا عین میم نو ګوره دا ما دا سوال به خدای کلام یا شعر تو د الف په معنا نه پوهې د الف څه معنا دا سوال د سره خطا دی الف معنا لري دا یو امی ول دی یو مولا تل وستان غو زمان دا یو لاس غټ مولا دی در تاز ما دا یو لاس غټ مولا دی نو خو امیونو دا خو جهل دی لاس مولا نه لاس علم نه لاس خو مادی دی هغه عالم چیا خو نفس نه تکای چیا سرسوک تعبیر کی په انا نه لاس و نه نو نفس ناتي کنو مجرد نه دی مادي دی لا سالم نه انکل د سوال غلط دی الف معنا وکاش ته د الف په معنا نه پوهې هنچو شاری هغه د الف معنا زما زره الف الف دا معنا چې الله یې کیو دی نه زوی لري نه پلار لري نه ولد لري نه والد لري لکه الف چې نه ټکی لري نه لوړ او نه لاندې به زیاده معنا غاني وکړي ای زوقي معنا ده د نشتی درشتیا د معنا کې اره الف الف وای دغه معنا الف او کنه استاد شاګرد ته الف استاد غونای غونای پیژنې چې په پازې کې وای ماشومان ته سبق وی ورته نو وی چې دا انپ دی او ماشوم به انپ دی نه سمې وای څنګه سمې وای وای دا انپ دی ماشوم به بیا چې انپ او سمې وای خوش کې وو چې په داخې مو به څنګه سمې وام بلکې دا خلک چې وای خلک یې څنګه وایي خلک وایي امب هلک به بیا وایي چې امب انب نه دی دا الف دی الف اسامی دی او مسمیات ما درته وی چې الف لام میم دا ما چې څه وې دا چې زه وایم دا زه چې تلفظ پې کوم الفون لامون میمون دا اسامي دي اسمونه دي د چی شي اسمونه دي خو درته مې وې کنه اسماء دي د حروف تهجیو د اسماء دي د حروف مبانیو اسماء دي په کوم دلیل په درو دلیلونو مختصر ده یو خو په وجه د انت په دلیل د انطباق په دلیل د انطباق د حد الاسم اسم تعريف پوره پرفيټ دي اسم څه ته وايي ما دل على معنى في نفسي غير مقترن الفنم دغه سي لامنم دغه سي ميمنم دغه سي دل على معنى في نفسي غير مقترن دویم په دلیل د تعاقب د ما اختصو بالاسم د اسم خاص فکر راځي تعریف راځي تنکیر راځي جمع راځي تصغیر راځي خاص اسم پکې دا دو دلیلنا او بلې ګورا ما تا تو ویلا دا حروف مقطعات قران کې راغلي دي څو سورتون کې راي په ستري قراني دا حروف چې قران پاک کې راځي نو کلمه مفردات که د ثنايي، که د ثلاثي، که د رباعي، که د خماسي. هسې اشارې ورته کوم، ډېر په تفصیل یې نه درته وایم چې بیا دې سر نه په خلاصېږي. چا چې بیضاوي ویلي، هغه خو به سر پرې خلاص شي. یا یې تفسیر کتلی د ابو سعود یا د روح المعاني، سر یې په خلاصېږي. عين صاد ذکر رحمت ربك عبده زكريا کاف ها یا عین صاد ناغه نه دی سورت کاف شروع کی کاف ها یا عین صاد مریم شروع کی ذکر رحمت ربک دا اوس خماسیس دا حروف مقطعات قران پاک کې راغلي په پنځو طریقو په پنځو قسمو، مفردات، ثنائیات، ثلاثیات، رباعیات، خماسیات، اشاره ده دې ته چې د کلمې اقسام تر خماسي ور اوړي نه که اسم دی که فعل دی تر خماسي زیات نه راځي سداسي نه راځي نه په اسم کې نه په فعل کې چې حروف دې ټول اسم چی حروف یی ټول اصلی وی. تر زما کوماسی ور اوړی نه. اشاره سو لفظانو د کلمو ته چی تر کوماسی ور اوړی نه. بیا ګوری دا حروف مقطعات د قران کریم په نویشتو سورتو کی راغلی په شروع کی د نویشتو سورتو په شروع کی څونه چی حروف تهجی دی معنی الف با تا سا جمعه خی. ددو په شمار حروف تهجو کی که الف مستقل حرف شمار سی نو نویشت جوړیږي دا حروف مقطعات راغی د قران پاک په نویشت د نویشت صورتو په ابتدای په عدد او په شمار د حروف تهجو چې الف ته کې مستطیل شمار شي نویشتو صورتو بیا مجموعه د دې حروفو څونه چې دي ټول چې را ټول مجموعه د دې حروفو اته اویا حروف اټکر اته اویا تکرار چې په کیازف کې نو څوارلس جوړي څوارلس څوارلس نیم دي د حروف تهجیو چې الف مستقل حرف پکې شمار نشي نیم دي نوشتو صورتو کې دي اتاو یا حروف تکرار حذف په څوارلس پاله سون څوارلس نیم دي د نوشتو هم نیم دي د حروف تهجیو چې ورو فی تاجیو کیا ویښ مستطیل شمار نه کیا اته ویشت وه نو خو څوارلس یې نیم سوه بیا دغه څوارلس سوروک دا مشتمل دی په انصافو د انواع د حروف په انصافو د انواع د حروف په اعتبار د مخارج او په اعتبار د صفات څوارلس قسمه د حروفو نو دې څوارلسو کې دا یې نیم نیم دا څوارلس اقسام نیم نیم راوړل شوي دي نصف یا نصف تحقیقي یا نصف تقریبي څوارلسو کې اشاره د څوارلس اقسام د حروفو ته په اعتبار د صفاتو دار قسم چې نصف نصف راوړي یا نصف تحقیقي یا نصف تقریبي بل باس دی کی الف لام میم چی دا متشابه دی او که ندی که متشابه نه نو څه معنا ګانی دا بل باس شروع کړو اختلاف ازواء البیان د محمد امین شنقیطی آیا د سورته هود په ابتدا کې شتوسیل کې نو تفسیرونه هم کوي جمهور په نیز باندې دغه حروف متشابهات دي په دې معنی چې هیڅ معنی معلومه نه ده اصلا راسنه معنی معلومه نه ده بعضی صفات د الله متشابه وا وا متشابه کیفن و کیفن اصلا راسنه اصل معنی یې معلوم و، کیف متشابه و، خو دا حروف داسې متشابه دي چې د اصل معنی یې نه ده معلومه، جمهور داسې وایي. بعضو په نیز باندې دا متشابه نه دي، چا په نیز چې دا متشابه نه دي بیا د خپل کور کې د نظریې اختلاف چا چې دغه مجموع حروف مراد په مدې مجموعې سره اسماء دي د قران پاک چا اسماء دي د سورته الف لام میم یا کاف یا عین صاد یا داس نور دا د قران پاک نومونه دي چا چې دا د سورته نومونه دي هنوې سوال الف لام میم مثلا دو سورته په سر کې راغلي نمونه سول د صورتو نو یو رقم نمونه نو الف لام میم خو بیا خاص نوم نه سره بکری خو بل صورت کې دي تفسیر منار والا ویل چې تعین حاصل دی په اتصال بالمسمى اوس کې په پوهه کنه بیا د بازو پنیز باندې د هر حرف جدا جدا مرادو چا چې ویل چې متشابه نه دي په دوی کې چا ویل چې مراد په دې مجموعه او سره اسماء د قران اسماء د سورو او په دوی کې بیا چا دغه وی چې هر حرف دار حرف مراد جدا او جدا او چا داسې دي الف لام میم دا هر حرف مفتاح ده د یو مستقل اسم د الله تفسیر الرحمن والا مهایمی غوای الف لام میم الف اشاره د اصلون ته لام اشاره د لازمون تمیم محکمون ته اصل لازم محکم اصل لازم محکم د زی اشاره او دا شان اشاره وی سی اشاره کیږي کله کله د کلمې یو حرف ذکر شي مراد ټول کلمای دغه خبره که په علمي ژبه کې کوي نو وایي کله اطلاق سي د حرف من الکلمه په کل کلمې یعنی ذکر د یو حرف د کلمې مراد نه ټول کلمای او دغه شي مانه یو سړی لګیا دی سو قتلی دغه سړی بل سړی ورته وای اوقتل خو اوقتل ټول ذکر نه کی اوک وای اوک اوک او شطر سو د کلمې مراد په اوک باندې هغه اوقتل اوقتل څه کې چې خالی اوک ورته وای لام پر ګناګار قاتل شریک دی کله یې که دې په دا مثال سر نه خلاصېږي نو بای مثال دی او کله حرف ذکر چې مراد مراد ځینې روغ کلمای ټوله کلمای کتابو باندې که تاسو دلی وای دکتور خالي دال یې لیکلی دال دال معنا دکتور حمزه یې لیکلي دا اشاره یې استاذ ته استاذ بای کری پدام سر نه خلاصیږي موبایل کې ته نمونه لري کنه چې د مولای نوم یې در سره نو څنګه لیکې میم هغه میم اشاره ټول مولای ته مولانا مولوی میم اشاره مولانا مولوی اطلاق د حرف دروغ کلمه فعل کی اشاره طالب ته فا قاف کی اشاره قاری ته موبایل کې خدا لیکي یار کله داشي نو ما تا ته چې الف لام میم کیم چا دغه وي دو قول سول په کې چې څوک وای متشابه نه دي نو یا مراد په مجموعه اسماء القرآن یا اسماء د سنورو چای چې هر حرف جدا کلمې ته اشاره ده نو یا الله لطیف مجید یا الله جبريل محمد یا اصل لازم محکم ابن قیم رحم الله بیا فرمایي چې دا اشاره د مخارج ورو ته درې مخارج اخري او درمیاني یو اخري مخرج دی او ری اده پای دی یو هغه د سر سر مخرج دی هغه اول اول مخرج بل وستانی بل آخری مخارج د حروف اشاره ده دیتا چې دې صورت کې د انسان درې قسم حالات بیانې یو د شروع حالات بیا وستانی حالات بیا آخری حالات د انسان دا دا شان نورم الحاصل دا که دا حروف متشابه سی او که نه معنی معلومه یې که نه فایدې پکې سته اصولیان د دا حروف یو فایده پیښی مفسرین بل فایده پیښی اصولیان یعنی علما د اصول فقه دا فایده وای چې په دا حروف کې په دا حروف کې مقصود ابتلاء او امتحان د پالم ابتلاء او امتحان د پالم د هر چا ابتلاء او امتحان داغه د مزاج په خلاف کیږي په امی امتحان دا دي چې د علم زده کی تعلم دا د مزاج خلاف و په عالم امتحان دا دی چې بس کې د هر شي لنکیز ده دا او په عالم امتحان یې چې ځان مه پرې پوه کوه ځکه عالم خو غواړي چې ځان پوه کړم منهومان لا یشبعان نو دوی وایي چې مقصود دی کې ابتلا او په عالم امتحان مفسرین وایي فائدہ پدا سے حروف کی تحدی و اعجاز تحدی مانا اللہ پاک چیلنج اور کئی چې قران پاک د دې حروف سره جوړ دی لکه الف لام میم لکه صاد لکه قاف لکه نون کاف یا عین صاد د حروف دی الف ب ت س دا حروف سره جوړ دی دا هغه حروف دي چې تاسو استعمالوي خپل کلام کې د قران پاک د دې کلام ماده ترکیبي تاسو سره ستا ماده ترکیبی دا حروف تاجی دی حروف مبانی نقشم پرته د سازو مخې ته خو چې بیا هم نشي جوړوای نو پته لګي چې دا د انسان جوړ کتاب نه دی دا د الله کلام تهدی او اشاره اعجاز ته اعجاز قران پاک لدغه حروف جوړ دی معجز دی هغه داسې په دې دلیل باندې چې کوم ځای کې چې الله پاک دا حروف راوي آی سرسو د قران پاک اعجاز بیانې لکه مثلا دا یزیو ګور الف لام میم بیا ذالک الكتاب لا ریب فیه کامل کتاب زې شک نس دی په کمال کې هدایت دی داغه د قران کریم اعجاز والذین او هغه کسان یؤمنون بما انزل الیک یؤمنون چې تفصیلا په زړه مني هغه کتاب چې نازل شوی دی او تا ته وما انزل من قبلک او اجمالا په زړه مني هغه کتابونه چې نازل شوی دی مخکې درته ترکیب مرکیب خو رسته پې راځه ما چې د ټکو معنا درته کاږم ام لم تظهرهم برابر دي دواړو خواوي لا یؤمنون برابرې چې شي کینا جمله مفسر د اجمال د ما فی الاستعاء لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي یوه ثبات او ثبات دی پرېزګارانو لپاره ټینګول دی یوه هدایت دی کنه د متقینو لپاره متقین هدایت ته محتاج دی ابو امرستو مراتب د هدایت هدایت دی د متقینو لپاره یعنی کسان یؤمنون چې په زړه مني یؤمنون چې په زړه په شرعي تفصیل مني بالغیب هغه پټ شیان چې الله او رسول د خبر ور کړو چې په زړه په شرعي تفصیل مني بالغیب هغه ټول پټ شیان چې الله او رسول د خبر ور کړو او په هر لحاظ سره سم سم ادا کوي لمنځ